وذکر فی الكتاب مریم د حضرت زکریا علی السلام او د یحیی علی السلام واقع خو بیان شو مشرکان وبوي خاص کر يهودو چې د دنیا د نظام د چلولو اختیار الله زکریا علی السلام تم ور کړو ولی په سپینه ګیره باندې د شپږ شلو کالو او هغه د ځان له بچی پیدا کو ته به ځان له بچی پیدا کې د شپږ شلو کالو په عمر معلومیږي دله د دنیا د چلولو اختیارو نو استاد بوي حضرت زکریا علی السلام په سر سترګو باندې ډیره لوی هستی ده خو چې د ځان له بچی پیدا کول نو ځوانه کې ولې نه پیدا کول چې پس پینه ګیره کول نو هغه تاسو وی چې نه دا د نو پیدا کړی د الله نه دعاګانې وغوښتې سوالونه دریمه مسله دا ده بی بی مریم له او حضرت عیسی علی السلام ته الله تعالی د دنیا د نظام د چلولو اختیار ورکړی دی تاسو ته چې مشکلات پیښ شي نو دوی داسې وای داسې وایه یا مریم مدد یا مریم په مدد راورسېږه الله اختیار ورکړی دی یا عیسی مدد اے عیسی په مدد را ورسېږه دوی ته هم الله اختیار ورکړی دی دا مه وایې چې یو الله دی الله د هغې جواب کوي تاسو راشه ول دا واقع وګورئ بیا به درته پته ولګي واذکر فی الکتاب ذکر که دې خلکو ته فی الکتاب د الله په کتاب کې مریم واقع د بیبي بی مریم وذکر یاد کته پیغمبر د خلکو ته فی الكتاب د الله په کتاب کې مریم واقع د بی بی مریم بی بی مریم دا یو ځل د خپل صفایې ضرورتو نو داسې د دې کور چې د کور داسې مشرقي طرف دې طرف ته داسې ځان ته لاړ او داسې ځان نه پرده راته وکړه صادر مادر یا بسی او هغه د خزو د ضرورت یا د لامبلو چې څه ضرورت یې هغې دپاره خپله صفحه یې کوله اذ انتبذت په هغه وخت کې چې دا په ډډه شوله اذ انتبذت په هغه وخت کې چې دا په ډډه شوله من اهلها د خپل کور خلکونه او کم ځای ته په ډډه شوه مکانن یو ځای ته شرقیه چې هغه په مشرق پلو په کور کې یو ځای و چې هغه ځای مشرق پله و دقه ځای ته دا په ډډه شو د خلکو نه ها اذ انتبذت په هغه وخت کې چې دا په ډډه شوه من اهلها د خپل کور خلکو نه مکانا یو ځای ته شرقیه چې هغه ځای سو په مشرق طرف و مشرق طرف ته د کور نه چې کوم مشرق پلو ته ځای و هغه ځای ته په ډډه شوه فتخذت ندی اونی ولا من دونهم دی خوا د دی خلقنا حجابا پرده ځانته یا صادر پرده کړی دی یا سبل شی پرده کړی دی دا ځانته پرده وکړه اوس پرده کولا چې دی کې ګورو حضرت جبريل وتعالى راولې فارسلنا الیها نو موږ راولې غدیتا فارسلنا الیها نو موږ راولېږه دې ته روحنا حضرت جبریل روحنا سا زمونږه مراد د سر جبریل فارسلنا موږ راولېږه الیها هغې ته روحنا حضرت جبریل چې جبریل ورته راغی د یو ښایسته سړي په شکل فتمثل لها نو د ځان جوړ ک اغیتا فتمثل لها نو د ځان جوړ ک اغیتا بشرن انسان سویا برابر روغ برابر بالکل کم سړی چې تکړی وی پلانې برابر دی لاسونه هم درستی او پخې هم درستی دی ورسو فتمثل نو د ځان جوړ کو لها اغیتا بشرن انسان سویا برابر د انسان په شکل کې وتراغي نو دا خزي نه دي چې سړی ویني طبيعتي تور دوی مخ پټ کی دې ته شرم او حیا راشي قالت حضرت مریم دا خیالو چې دا چرته پردې سړی راغی نو قالت هغې ووی انی اعوذ بالرحمن یقینا زه پنۍ نیسم په مهربان الله انی اعوذ یقینا زه پنۍ نیسم بالرحمن په مهربان الله من کستانه ان كنت تقيا کشرې ته تقوا دار کشرې تا کې تقوا او پرېزګاری وي تا نه پنی نیسم دی خو امر ازان قال جبريل عليه السلام وتوي زه سړی نه يم انما انا رسول ربك یقینا زه را لېږل شوی ملایکه یم درفستا انما انا یقینا زه چې یم رسول ربک را لېږلی شوی ملایکه یم د رب ستا زه ملایکه یم الله تا ته را لېږلی یم صلا لأهب لکی چې زه وبخم د الله په حکم باندې لکې تا ته لأهبه د دې دپاره چې زه وبخم د الله په حکم لکیت تا ته غلاما زکیه یو الک پاک د الله په حکم باندې تاله زه یو بچی درکم پاک بچی لأهبا د دې د پاره چې زه وبخم او درکم د الله په حکم لکه تا ته غلامن یو الک زکیه د زکیه معنا کوي مظهری استاذ طاهرا پاک چې د هر قسم ګناهونو نه او د بد اخلاقۍ نه هر څه پاکي ځکه دا پیغمبر او پیغمبر پاکي دیا ځخیان دي خو زکات کله په معنا د زیاتوالي سره هم راځي چې زه وبخم تا تا غلامن یو الک زکیه ترقی کوونکې مخ په برت لونکې دا نیکان نی نیکان مخ په برزي نن چې په کم حالتي سباله د غینه ترقی کړي سباله چې کم حالتي بل ورځ د غینه ترقی کړي چې کله بی بی مریم دا ټکی وریده چې زه الله تا ته را لېږلی ما چې د الله په حکم باندې تعالی زه یو بچی درکم یو هلک نو دا کاریانه شو چې دا څه وایي ده قالت هغې ووې انا یکون لی څنګه به یي زما دپاره د ان په معنا د کیف سره والی انا یکون لی څنګه به زما د پاره غلام الک ولم یمسسنی او حال لا دې چې ګوت نه دی روړې ماته بشر یو انسان ما خو وادم نه دی کړی ځان له خو می خاوندم نه دی کړی چې په نکاح باندې چې مال ګوت روړي ولم یمسسنی او ګوت نه دی روړې ماته بشر انسان تاسو ګورئ چې کومه مسله ده هغه راغله د نکاح د جایز مسله راغله نو هغې کې ګورئ د آدابو خیال ساتي چې د نکاح مسله نو داسې نه وایي چې زه پلاني سړي داسې کړی یم وایي نه ګوتې نه دي راوړې ولم یمسسنی او حال دا دی چې ګوتې نه دي راوړې ما ته په نکاح سره بشرون یو انسان یو او کله نا کله داسي چې خزه بدکاری وکي نو ولم اکو او نه یم زه بغیا بدکاره ما خو زنام نه ده کړې ولم اکو او نه یم زه بغیا بدکاره قال حضرت جبريل عليه السلام وتوي كذلك هم دقسي نه به دې واده کړي چې خاون ګوتې دروړي او نه به زنا دې کړي او همدقسې ګورې دا کم کارونه چې دي دا مونږ چې استعمالو دا ټول اسباب دي د اولاد د پیدا کېدو دپاره اسباب څه دي؟ چې خزه او خاون سره یو ځای شي نو هغه اولاد نه کوي لیکن ما وی دا اسباب دي کله نه کله داسې وشي اسباب مستعمل شي کارو نشي تاسو ګورئ ځنې خزه او خاون دي دیر شکال سره ملو شي ملو شي ایسمو نشي خوار میراتی اسم نشته ګور اسباب شته دغه نشته کله نا کله داسې اسباب نی او بیا اسباب الله دغه کی آدم علی السلام ته ګوره بیا اسباب الله پیدا که حضرت حوا ته ګوره بیا اسباب الله پیدا که نو یوازې د ملاوی دغه نه دی دا ملاویدل اسباب دي چې خزه او خاون سره ملو شي نور کله نا کله ما بیا اسبابي کار نه کیږي اسباب نی کار وشي قال ربک ویلی دی رستا هو دا بچی چې دی بغیر د سړینا علی هین پما باندې آسان دی قال ربک ویلی دی رستا هو دا بچی علی پما باندې هین دا آسان دی یو دا بچی در کومه د دې د پاره چې دې کې ډېر حکمتونه دي خو دوه حکمت پکې دا دي ولنجعله چې مونږ وګرځو دالک آیتا یو نخه د خپل قدرتونو لناس د پاره د خلکو چې خلکو دا دا پته ولګي چې وای الله دومره لوی قدرت مالک دی چې بغیر د پلار نم دغه کولی شي اولاد ورکولی شي ولنجعله چې مونږ وګرځو دا الک آیتا یو نخه د الله د قدرتونو للناس د پاره د خلکو دا یو او دویم ورحمتا او د پاره د رحمت مننا د طرف زمنګنا ځکه په قوم کې پیغمبر د قوم د پاره د الله رحمتي ورحمتا او دا مونږه وګرځو یو رحمت مننا د طرف زمنګنا خیر حضرت مریم کله وی دا سې دی ما واده نه دی کړی او زه خو بدکار نه یم وی بس مونږ پښتانه وایو کنه په خله لاس کې ده بس د دې خبره فیصله شوې ده وکانه امرا او دی دا یو کار مقضیه چې دا غي فیصله کړی شوی دا حضرت جبرئیل علیه السلام دا سلګ رانږدې شو او د هغه ځای نه یې پوه داسې لکه دا پوکي چې سړی وي پوکي وو دا د دې د ګریوان ته ننوت څوک وي خلی ته ننوت او خکته لاړ او دی پوکی هغه کار وکړ چې هغه کم کار د سړی وبکي هغه کار وکړ استاد صاحب بوي دا مرغې نه دي اسه دې پوري چې پوکي دې مرغو کې یو قسم مرغې دي چاوی کې نر او خزه سره په یو بل خېجی نه بس هغه راشي یو تم دا مخوکه یو بل ته مخامخ کې داسې سره پوکی موکی سره وهي بس دغه وشي هغه نه بیا غان دی چې هغه یو بل باندې خیجی نه اسې دا خیر دا خو د درس مسله نه ده زما یو شک دی دا خاروچ او تاسو وایې تاسو وایې دا چې د تاسو لیدلی ده چې نر په ښځه ختلی دی داسې عجیبه غوندې مخلوق دی بیا اندازې حیاناک دی خارو نه ده خارو دا مینک دا چې د چا نه لیدلی یاره چې نر په دغه شي عجیبه حیا ده په دوی کې استاد صاحب وی هغه هم دا وی وای که نور حیا نه کوي نو دا به خو د دې عمر حیا وکي چې د خزو کې او د سړو کې څومره ننرانو کې څومره حیا ده خ فحملته نو داغه امید شو پاغه الک فحملته نو داغه امید شو پاغه ماشومه فانتبذت به نو دا پډړه شوله به سره د دې ماشوم مکانن قصیه اغزه لري تا فحملته نو داغي امید شو په دې ماشوم باندې فانتبذت نو دا پډړه شوله د خلقونه به سره د دې ماشوم مکانن قصیه اغزه لري تا د دې زن لاړه دی بیت المقدس سره وی یو دره ده دا غي درې اخیر ته دا لاړله دا یو مسله مزری استاد چړلې ده چې د حمل او د پیدا کېدو منځ کې سونه وختو نو دې کې داسې پوره صدغه نشته دی ځنې خلک وی فی ساعت واحده بس د ماسپخین نه پس حضرت جبرئیل راغی او د جبرئیل چې راغی پوکی دغه کو د پوکی سره دستی دغه شو حمل شو دسې حمل شو چې بیا د هغې دغه د پیدا کېدو وخت مو نو چې کله دا د پیدا کېدو وخت دا خېټه د قصې دغه شو دا لاړه د شرم د وجې نه هغه د درې چې کوم اخر ځای و هغې ته ځان ورسو څوک وایي نه ډېر وخت تېر شوی دی نو دا لاړه لا اغزه لری تا چې لاړه نو په دې باندې هغه درد راغی چې هغه کم د پیدا کېدو د ماشوم وخت کې راځي فاجا اهل مخازو نورا واستاغی له درد زه مخاز دا د پیدا کېدو درد چې په خزه باندې راشي کنه دې ته دغه وی مخاز فاجاءها المخاض نو راوست هغې له درد زه چرته راوست الی جزء النخلتې هغه ونې د کجوري ته هلته د کجوري ونه وه هغې ته دا مجبوره کړه او راوسته یو خدا دی چې ځان پې پناه کی بل دا وخت کې ګوره دا په ښځه باندې ډېر دردي دا ملا نه ده بس دومره درد دی چې ته دا ملا ماته شوه نو دا چې داسې څه شی ونیسي یا څه نه داسې لاس ته وکړي نو بیا لږ اسانه وي نو راوسته دی له درد زه الی جزء النخلة ونې د کجورې ته وایي دا د کجوره وه وچه وه خو چې وچه وه او دا ورله او داسې لاس یې ته تاو که نو دا د هغې کرامت و چې هغه راشنه شو شنو کېدو سره پاڼې شو د پاڼو سره بیا چې دینو د میوه ونیوله قالت نو هغې ووې اوس ښځه دا شرمیږي چې ربه زه به اوس چې کور ته لاړ شم څه به ویم چې دا بچی د خلک به راته وایي دا بچی دی د کوم ځای نه وشو نو قالت هغې ووې یا لیتنی کاس چې زه متو مړه وې قبل هذا مخکې د دی نه ربه چې ماته دا حالت پیښېده چې د دې نه مخکې زه مړه وې یا لیتنی کاش چې زه متو مړه وې قبل هذا مخکې د دې نه او یا دا دې د سره پیدا شوې نه وې وکنتو نسیان او وې زه هیره منسیا ایره شوې هم دقسې الله پریښې وې او د سره زه پیدا شوې نه وې ربه زه چې اوس کور ته لاړ شم زه به څه ویم ونا فنا داها نو आवाज وک حضرت جبريل غيتا من تحتها لاندې دا غینا الله تحزنی چې ته خفغان مکوا ځنې خلک وای نه دلته ضمیر دی بچی ته راځي دی دا ماشوم چې وشو د خپل مور د خفګان ولید په دغه وخت کې الله دی گویا که چې مور بی بی خفګان مکوه دا ستانه چې کم لاندې بچی پیدا شو دا داسې معمولی نه دی قد جعل ربک یقینا ګرځول دی رفستا تحت کې لاندې ستانه سرینا سری قد جعل ربک ګرځول دی رفستا تحت کې لاندې ستانه سریا سری دغه تم وی لخته هغه وړوکی لختینی هغه د دې د حضرت مریم د خوشالولو د پاره د زړه د تسلی د پاره یو الله دا کار وکړ چې هغه وچاونه کجوره راشنه کړه بل دلته لاندې یو لختیو دا اوچ لختیو ټول دنیا ته معلومه وه خو چې دا وتراله الله دا روان کړ روان کو چې دې ته لګه تسلی وي نو الله ګرځولې دې لاندې ستانه دا لګه پاسو او دا لختې لاندې و سریه لختې لیکن تاسو ته براشي سری په معنا د سردار سره مرضی دا نن چې ستا بچی وشو دا څه معمولی نه دی الله ګرځولې دې ستانه لاندې یعنی دا کم بچی دی چې وشو دا څه دی سریا سردار خو اکثر خلک دا اوله معنا کوي خزانه ده چې بچي وشي بیا اندازې زړه خوږیږي بیا اندازې هغه تقاضا د خوراک کوي چې څه خوراکي نو دغه سوي وهزي الیکه او مونږ ته سندل وایو کنه وهزي او خزوا او سندا الیکه خپل ځان ته بجزء النخلته اغه اغه ونه د کجوره دا د کجوري ونه ونیسه او ځان ته وخوځوه اوس ګوره د کجوري ونه چې تاسو ونیسه ستا کاکا به مو نه خوځي ګوره ډېرم پخی او هغې نه لیکن دا د دې دغه کرامت و دا کجوره وخوځوه او چې وی خوځی دا تازه تازه کجوري به راته راوغورځوي کجوره جنی یا تازه فکلی نخره وشربی اوسکا کجوره خوره د خزه چې بچی وشي کنه نو دا کجوری نه دی رو را دغه دی ملهم دی ملهم نو بس یو خدا دی چې سړی مړی بل لا دی دا ګرمی او دقه وخت کې خزله به یخ شي نه ورکوي ګرم به ورکوي چې د دې دا ګن بلا دغه شي وزي نو کجوري د دې د پر ډېری خي زمیدار نه دی عجیب ده د خزه چې بچي وشي غریبه او بو پسې بیا سترګې وتلی او بنه ور کوي وای دا وته وای نه سکا او بو او بچا منی کړی دی نو فکلی خورا کجوری خورا او لختی روان دی وشربی او سکا او بو او خپل بچی ته ګوره وقری او خوشاله وا په خپل بچی باندې عینن سترګې په دې بچی ته ګوره خوشاله وي ا که سوکرال او درنه تپوس کو چې دا بچی کم زین راغی فاما ترین پدیشت کشرتا اولید من البشر د انسانانو نه احدن یو کس فاما ترین کشرتا اولید من البشر د انسان نه احدا یو کس په انسانانو کې دته یو کس راغی او تا نه پوښتنه کوي چې دا د کم ځای نه راغی نو ته ولې جواب مو ورکوه دا ماشوم به په خپل جواب ورکوي فقولی ریاضه فقولی تا وته وایه دون خبره بس وته وکه نور نه فقولی وته وایه انی نظرت للرحمن یقینا ما منلې دې د پاره د مهربان الله صومن خبر نه کول صوم صومن را باندې دل د خبرونه خبر نه کول په دغه زمانه کې دا هم یو عبادت و چې سړی به خبرې نه کولې ما منلې دی د الله د په مهربان الله د پاره صومن خبرې نه کول فلن اکلم اليوم زب خبرې ونه کم نن ورځ انسیان د یو انسان سره قالو نو دی خلق وتوی یا مریم ای مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا تارات للو کړو یو شی ناشنا تا ریاضه فری عربی کې شلولو ته وایي ناشنا شي تم فری زکه وایي چې هغه عادت وشلی کنه عادت داره چې د خزې بچي بغیر سړی نه کیږي او دا بغیر د سړی نه وشو نو غادت یې وشلو نو نو فریا ناشنا تا راتلل وکړو یو شي ناشنا ته څنګه یا اخت هارون ای خور د حضرت هارون ای خور د حضرت هارون ما کان ابو کی امرا اسو ان نو پلار ستا یو بنیادم بد ستا پلار خو بزرګو اخو بدکردار نو حضرت عمران اخو لوی بزرګو یا اخت هارون ای خور د هارون دلته د هارون نسوک مراد دی سوک دا وی چې په دغه علاقه کې یو سړیو دا غنوم هارونو او ډیر تقوادار او ډیر پرهیزګارو او د خلکو به حضرت مریم ته وی چې دا د هارون خو دغه د خور ده یعنی د حضرت مریم کردار او دغه ارس دومره خو لکه دغه پشان هارون په دغه علاقه کې یو بزرګ او تقوادار سړی و او حضرت مریم هم تقوا تقوا دار و نو خلک چې داسې چې د چا کار کوي نو هغه د غرور وي وي ته خو د هار تاسو ته ته خو بوس خلکو د هارون دغه وي خور دا وسو شو یا هارون نه مراد هغه مشهور هارون دی دی بره نیکه دی خو خلک بره نیکه ته د لاندې نوسی نسبت کوي دغه نه دی چې یو قومي د قوم سړی ته خلک سوی د قوم رور د قوم خزه ته خلک سوی د قوم خور تاسو نه وای دا زمونږ خويندې میندې دي نو ستا خور د کم ځای نه ده خو ستا د قوم نه ده نو دی وته وی اے خور د هارون ما کان ابوک امرا سو ان ته خود دواړو طرفونه پاکه نو پلار ستا یو کسب بد پلار دم بد نو وما کانت امک او نو مور ستا بغیا زناکارا نه د مور بد کردار و نه د پلار بد کردار او دا تاسو کړو دا وته داسې کیه زه خبرې نکوم د ماشوم نه دغه وکې تاسو دا دا یو ورځ دوه ماشوم دی فاشارت نو دی حضرت مریم اشاره وکړه الیه حضرت عیسی علی السلام ته قالو نو هغوی د تعجب نه وې دا خو د یو ورځې یا د دوه ورځو ماشوم دی د سره موږ څنګه خبرې وکړو کیف نکلمو څنګه من خبرې وکړو من د هغې چا سره کان فی المهد صبیه چې هغه دی په زانګو کې ماشوم ماشوم په زانګو کې د هغه سره موږ څخه موږ خبرې وکړو زموږ خو یو کال ته ماشوم ورسې خبرې نشي کولی خو چې دی وی او دی کې حضرت عیسی علیه السلام وړوکی دی په زانګو کې را پاسید او دقه سې کې ناست لکه سم چې سړی کینی عیسایان وی کنه چې عیسی علی السلام د الله زوی دی سو کوی دا په خپل الله دی تاسو راشه دا غخ سوی هغه سوی عیسی علی السلام سوی قال عیسی علی السلام وی انی عبد الله یقینا زه د الله بنده یم وګوره عیسی علی السلام اوله خبره څه کوي هغه د دې داوا کوي چې زه د الله بنده یم انی انا انی عبد الله یقینا زه چې یم عبد الله د الله بنده یم آتانی الکتاب الله را کړی دی ما ته کتاب ریاضه دغه وخت خو الله کتاب نو ور کړی خو مطلب دا دی الله ما ته د کتاب د راکولو فیصله کړې ده آتانی الکتاب الله را کړې ده ما ته کتاب وجعلنی او زه ګرځولم هغه نبی پیغمبر دی وکه خو پیغمبر نو خو مطلب دا دی الله زما د پیغمبرۍ فیصله کړې ده چې چرته لاړ شي ستا د ځای د وجې نه ستا د وجې نه غځې دغه کېږي برکته کېږي به رسول پاک ته وګورئ چې هغه چرته لاړ هغه ځای ته به الله څه ورکو برکت غار حرا ته ختلی غار حرا ته چې ورشه سړی پکې یریږي بیزوګان دی پکې خو چون کې یو څو شپې پکې رسول الله کړی دی اوس دونه مبارک دی چې داسې کتارونه رواني هلته چې ورشه ځای پکې نی غار سور ته رسول اسلام تل درې شپې پکې کړي دي هغه غار سور څومره دغه سړی پکې یریږي لیکن الله ولا هغه ځای ته برکت ورک مدینه منوره ته ګوره د مدینه زور تاریخ سو مدینه اسم نو خو چې رسول الله وته راغی الله غزه له دغه ورک نو دیم وایزه الله ګرځولې ما مبارک اینما کنت چې چرته یم زه خدایم په خیر کې عیسی علی السلام خدای نو معبود نو هغه عبادت کوونکی و عیسی علی السلام سوی و اوصانی او دغه الله حکم کړی دی ماته بالصلاه په منځو زه عبادت کوونکې مغه د الله عبادت کو والزکات او په زکات ورکولو ما دمت حیا چې کمی پورې یم زه ژوندې وبرن او الله زه ګرځولم احسان کوونکې بوالدتی د خپل مور سره وبرن او الله ز ګرځولې ما احسان کوونکې بي والدتي د خپل مور سره الکه د خپل موريانو سره ډېر خکوي وې دا تاسو مور چې ده کنه دې ته مور مو وایي دې ته د دنیا او د آخرت د خیر خزانه وایي خیر خیر غواړي د دنیا او د آخرت دقه مور ده ولم یجعلنی او نه دی ګرځولی الله مالا جبارا سرکش شقیا بدبخته والسلام و سلامتیا ده علی پما یوم ولدتو پاغه ورځ چې زه پیدا شوم په دغه ورځ مال سلامتیا او الله د شیطان د ګوتو لګولو نه زه بچ کړم و یوم اموتو پاغه ورځ چې زمرم و یوم ابعثو پاغه ورځ چې زه راوچتول شم د قبر نه حیا ژوندې ذالک عیسی ابن مریم دا واقع ده د حضرت عیسی علی السلام چې هغه زوی د بیبي بی مریم و قول الحق زویم خبره رښتیا قول الحق زویم خبره رښتیا الذي هغه خبره فيه يمترون چې دوی پاغي کې شک کوي پاغي کې څوک وي عيسى الله څوک وي عيسى ابن الله دی څوک وي عيسى دریم دی نه دا د الله بنده او رسولو نو چې په دې پوه شوې عیسی علی السلام ته دوی ابن الله وی وی توبه ما کان لله ندی لایق د الله سره ان یتخذ من ولد چې هغه اونیسی د ځان د پاره اولاد ځکه چې اولاد د جنس د چا نه د پلار نه انسان د انسان زوی وي هر شی چې پیدا کیږي د پیشوګانو بچي پیشو وي د سار د غویانو بچي غویي وي د انسان بچي انساني دقه سي الله اولاد نشته ځکه د الله مثل نشته نو چې مثل نشته اولاد د کم ځای نه راغی سبحانه من پاکی وایو الله لا زمونږ ضرورت بچو ته شته خو د الله نشته ځکه زمونږ اسباب ته ځي او اسباب بغیر دغه نه بچو نه کیږي نه پاتې شو الله اذا قضا امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له بشک وی الله غی تکون موجود شفیکون موجود شوی وی بیاغه الکه د عیسی علی السلام بیان خپل ووره تاسو وایې دا الله دی یا ابن الله دی او تاسو ورته وایې یا عیسی مدد تاسو راشه د عیسی علی السلام دعوت څه دی و ان الله ربی یقینا الله زما رب دی ګوره دا وی الله زما رب دی چې الله رب منی او دا غي عبادت کې د بل چانه کې خیر دا بیان وشو چې عیسی علی السلام بیا الله راولېګ بیا د دنیا نه لاړو فاختلف الاحزاب نو اختلاف وکړلو من بینهم پخپلو کې چاوی عیسی علی السلام ابن الله دا الله زویو بس الله ځان ته بوته چا به وی عیسی علی السلام دا الله چا به وی دا دریمو چا به وی نه دا د الله بنده او رسولو فویل للذین هلاکت دی دا خلقو د پاره کفرو چاوی کفر کړی دی د دوی د پاره هلاکت دی مم مشهد یوم عظیم دا حاضرې دو دا غرض لینا نن خو خبره نه مني خو چې قیامت شي کنه بیا به داسې دا خلک خبره مني اسمع بهم س اوریدون کې به یاغوي دې ته صيغه د تعجب وای اسمع بهم س اوریدون کې به دوی و ابصر او س ډیر لیدون کې به دوی کله یوم یاتوننا پاغه ورځ چې دوی مونږ ته راشي میدان حشر ته راشي نو بیا به ارس ویني او ارسو به اوری لكن الظالمون اليوم لیکن دا ظالمان او مشرکان نن ورځ فی کت... فی ضلال مبین دا دی په گمراهی ښکارا کې بس دې ځای پر د عیسی علی السلام واقع وا بیا الله خپل پیغمبر ته وی د خپل امت له دعوت ورکا وانذرهم اے پیغمبر ته یره ودا خپل امت د سشي نه و یاره و یوم الحسرت دا غروز د ارمان نه دا غروز د افسوس نه یوم الحسره قیامت ته وی ښه د قیامت ورځ چې ده دا د ارمان ورځ ده چې چا ایمان نی راوړی هغه به په دې افسوس کوي چې ایمان مې ولې نه دی راوړی چې چا ګناهونه کړي هغه به دا ارمان کوي چې دا ګناهونه مې ولې کړي دي مړه لنډه دا ده دا لوی نه لوی بزرګان نه دي دا لوی لوی علما دا لوی لوی پیران دا به مرمان کوي چې هغه پلانی وخت کې مې هغه پلانی ټیم ولې ابس تیر کړو هغه پنځه مې لټه مې سه ولې تیر کړو خا اس قضی الامر په هغه وخت کې چې فیصله وکړي شي دا کار جنت والا جنت ته لاړ شي دوزخ والا دوزخ ته ټیک ده لیکن موجوده وخت کې داسې دي وهما او دا خلک چې دي دا ظالمان فی غفلت دا په غفلت او په بی پروايي کې دي په دنیا پسې داسې نښتې دي چې د آخرت نه ناخبره دي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي خدای په خیر کې دا ارس به پاتې کیږي کل من علیها فان د مخ پس مکه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 د خپل عظیم کتاب صحیح پویا را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پویا راکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوي کې د قرآن او د حدیثو بلکې د تمام دین اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب ستا د دین چې کوم خیر برکت دی دنیا کې مونږ تم راکې زمونږ بچو کورنو ته هم راکې په قبر کې هم رب د خیر برکت راکې په ورځ د قیامت هم رب د خیر برکت راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښو کړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا کې الله اجر ورکړي آخرت کې ورکړي دا لږ کېناستل زمونږ دپاره الله ذریعه د کامیابی او د خوشحالی د دنیا او د آخرت وګرځي الله زمونږ او تاسو په حلال کاروبار کې راته خیر راکړي برکت راکړي د زړه سکون اطمینان راکړي د هر قسم پریشانو حادثون الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ډېرو خلکو زنانه هم دي سړیم دی د دعاګانو د پاره ویلي دی او تم دعا کې چې هر قسم مسلې وي هر قسم ضرورتونه وي الله په خپل قدرت سره ته پوره کی هر قسم حادثونه بیمارونه تکالیفونه الله حفاظت وکړي خلک عمرو لتلی دي د دې علاقې ډېر خلک تللی دي هغوی لم دعاګانې وکړي چې الله ولا الته کې توفیق د نیک اعمالو ورکړي او چې کوم اعمال کوي الله په خپل دلبار کې د هغوی قبول منظور وګرځي خپل وطن ته الله روغ جوړ راولي وصلی الله تعالی